وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مولوی صاحب د قرض د وجې نه یو شی ګران خرصول او په نغد باندې ارزان خرصول شرعا جایز دي خو شرط دا دی چې په مجلس کې به دا خبره توې کوي چې په قرض یې اخلي که په نغدو د قرض قیمت دومره دی او د نغدو دومره دی شرعا په دې کې څه حرج نشته نو لهذا د کم مرګري چې دا معامله کړې ده د نقدو د وجې نه هغه ټینکۍ ارزانې اغستې دي نو شرعا په دې کې څه حرج نشته هذا والله تعالی اعلم